شپږم، د هغې د موانعو نه ځان ساتل، لکه شرک بدعت. اووم، تفصیلي هدایت د هغې په جزئیاتو باندې عمل روانېدل. اتم د الله رضا مقصود نهم احساس چې زه سخت محتاج یم لسم د لارې د غضب او حالت نه ځان بچ کول لوی شه دې داعیان د دې پیغمبر علی السلام انبیاء علیهم السلام مؤمنان او پنځه ډلې د دې دشمنان دي یو ابلیس شته. قال فبما اغويتني چې تاسو گمراه کړم مړه په درې راغلي ده او لار روانه ده پنجپیر ته حالات څه ملګری دي دا پکار دا چې ډېری مراکزونه کور کی بیماری ده واپس راشه لآتینهم من بین ایدیهم یو ابلیس نو دویم اقتدار والا ملایان د دې مخالف دي د قران سوره احزاب او دی بدل راړو کې ډېری فیدی دی یو دا شو چې استقامت او دویم خاص انعام د الله دویم صراط مستقیم کی چې په دې زی ازغی دی پکې ښا ډیر مصائب برازي نو د تسلی د پاره چې په دې مصیبتونو سره نعمتونه حاصلېږي نه غلار باندې چې تروان شي خیر دی مصیبت بدر شي لوګ براشي تند براشي صراط الذين د صراط مستقیم والا اکثر اوقاتو کې یوازي ښا نو د دې لپاره ویل شو چې د دې ملګری شته ښا منعم علیهم انعمت علیهم سلورم دی کې علامه خې د صراط مستقیم چې مندل یسان شي پنځم منعم علیهم سرفرس انبیاء علیهم السلام او اصحاب پته ولګی دا چې صراط مستقیم مندل او پاغي باندې تلل موقوف دي په تابعداري د انبیاء علیهم السلام باندې او د صحابه کرامو باندې نو صراط الذين انعمت عليهم دا په ترکیب کې بدل شو او بدل کل شو او پینځه فواید شو پنځ پیر یې عطف بیان کا نعمت انعام ستوي منعم سوق دی منعم عليهم اقسام د نعمتونو تخصیص د انعام په الله پوری انعمت عليهم انعمتا اول خبره مصدر د انعام انعام ماخوذ د نعمت نه معنی هر هغه منفعت چې رسیږي غیر ته پتور د احسان کولو سره او د منعم په کې ځان لایس فایده نه مقصد ښه اوس مثلا موږ درس کو موږ محتاج یو چې زموږ نه ییر نشي درس کو موږ محتاج یو ثواب ته انسان د بل سره خیر کوي ګړه کوي خکې نو کم از کم د ثواب ته مدار دی چې الله ما مال ثواب راکړي نو منعم حقیقی هو الله تعالی دی د څه غرض نه د چا سره ښه کول دا صرف او صرف الله دی نو ماخوذ نعمت د نعمتنا تنعم بیزاوی وی چې الفعلة للحق چې انسان یې ښه ګڼي نرم نرمي ګڼي خیسته حالت تعمیم پکې توکا نعمت هر هغه شی چې انسان یې ښه ګڼي انعام ایصال النعمت الى الغیر او دا انعام چې دی مستعملیږي په ذوی العقول ناطقینو کې ښه ماده د نعمت قران کریم کې نواسی پیری ذکر ده صرف لفظ د نعمت 47 پیری ذکر ده منعم ما تاسو ته وی چې هو الله هو صرف الله ځکه لا یخص فيه انتفاع المنعم قط دنیا کې څوک داسې نشتا چې به د څه مقصد نه څه کار کوي کنبی علیہ السلام د چا سره انعام کوي چې ثواب راته میلاو شي د نعمت نسبت الله ته قران کریم کې 66 پیری راغلي دي ها ټیک دا مجازن نسبت انسانانو تشتا لکه متونا دی ګرځول او انعمت علیه دیزه کی صراط الذین انعمت نسبت باری تعالی ته زکو شو چې منعم حقیقی هو الله منعم علیهم دا پنځه ډلې دي انعم الله علیهم او سوق دی پیغمبران ټول انبیا کلا خاص خاص پیغمبر ذکر کی دا منعم علیهم دی لکه د سليمان عليه السلام په باره کې راځي سورت النمل کې او دا وینو لسم آیات سوره قلم سورت ملک پسی سوره قلم یو کی انچاس لولا ان تدارکه نعمت من ربه کچری نو را غیر کړه دلر احسان د طرفه درب ددا نو غرزولې به پډاګه باندې او دی به وځحالاو لولا ان تدارکه زمن رسول الله صلی الله علیه وسلم قران کریم ذکر کوي نعمت الله علیکم آل عمران لتاسیس جماعت پینز قواعد پیشقی عقیده بدیوی ولا تموتن الا وانتم مسلمون دویم قانون به ستا قرآنی وذکرو نعمت الله علیکم واعتصمو بحبل الله جميعا قرآن دی وذکرو نعمت الله علیکم دشمنی وا از کنتم اعداء گندونی راویست فالف بین قلوبکم یو سل څلور اویا کې هم دا مضمون ذکر دی 174 کې منعم علیهم فانقلبوا بنعمت من الله صحابه کله او خاص صحابي ذکر کوي لکه احزاب اسمار اړولیو یو کم اویا د سورت نساء 69 نمبر أولئك الذين أنعم الله عليهم اوس راشه جزئیات ته نعمت دا بې شماره دي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ابراهیم چونتیس نحل اټاره لیکن موږ به دا وویو چې دا دو قسمه په طریقې د جنس سره اخروی اخروی د جنت بشمار نعمتونه ابدی ولا شک فيه دنیوی وهبی او کسبی وهبی چې د مخلوق کسب لره پکې دخل نه دوه قسمه روحاني جسماني روحاني انسان کی روح اچول عقل ورکول جسمانی پیدا کول مختلف اندامونه کسبی جسمانی او روحانی جسماني بدن ښايسته کول، روحاني سړی خپل نفس او روح د رذايلو نه بچ ساتي، ديني علوم سره يې ښايسته کوي، دي ځای کي انعمت عليهم نعمونه مراد نعم اخرويه د جنت بشمار نعمتونه د دنیا نعمتونه لیکن کسبی روحانی دنیوی نعمتونه روحانی او کسبی نعم خاصه و اسباب نعم الله آل عمران بقره دو سو اکتیس قرآن او سنت دویم تالیف بین القلوب آل عمران اوس مونږ راړولیو دریم اطاعت الله والرسول سورت نساء او کم اویا سلورم بچکول د دشمن سورت مائده او داغی 11 یو لسم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم نعمت سو إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم کفار مکه قصد کو چې لاسونه تاسو کی فکف ایدیهم عنکم دشمن نه بچ کړی پنځم نجات دشمن ابراهیم شپغم غیبی امداد سوره احزاب او داغی نهم جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحان بعد سبع وم بچکول د دنیا د عذاب نه قمر 15 درشم او د اخرت نعمتونه خو ما تاسو ته وی چې لا تعد ولا تحصى جنت ته تله حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کی راضی صراط الذین انعمت علیهم ما انا علیه و اصحابی د نبی علیہ السلام تابعداران تابعدار اهل سنت د صحابه تابعدار والجماعه اهل السنت والجماعه بشرم خلق کی بدعت رسومات او ځان ته اهل سنت والجماعت وینا ما انا علیه و اصحابی مفسرين حافظ ابن كثير انعمت باطاعتك وعبادتك ابن كثير هم النبيون ومن معه سوق عيسى وموسى عليهما السلام اخلیق قبل التحريف نجات ولا دلا صراط الذين انعمت عليهم ما انا عليه واصحابي او نعم مخکارا کړه چې دغه منعم حقیقی صرف الله ذکر شو چې نعمت خاصه جنت ته بوتلو بی د باری تعالی نه بل څوک نشي کولی او تعبیر په موصول سلی سره د پاره د ابهام د غټوالی لتفخیم نهایت لوی نعمت صراط الذين انعمت عليهم دیزه کی قران ته وګورئ چې یو سړی کمال حاصلې نو مدار د کمال په دریو خبرو سعی تضرع تذلل او اجتناب د ګناهونو نه کمال د انسان په دې دریو خبرو موقوف دی سړی دې محنت کوي لیکن ځان د ګناهونو نه نه بچ کوي دی مثال په محسوساتو کی گیڑا دا عالم دا طالب دا حافظ دی کی علوم را جمع کی گی منگک شیطان دی زمیدار زمیدارا کولا غنم یا چول انبار کی جمع کېدنه چې وای قتل منګک پکې سورې کړو طالب العلم باندې کوشش کوي انسان باندې کوشش کوي سوره ګناهونه دي حسنات نه جمع کیږي کمال کایبه محنت محنت ملګری وکړو نو په خپل محنت به باور نه کوي ځان به مستقل نه غني په شان ته د معتزلی او د دین نو اناجیل ګن شو ناجیبه طریقه او سند نشتا وی میز باندې بکیدو چې کوم پاتې شو خوځولې څلور پاتې شو د يهودو د دین حقیقت او سند نشتا محبت محبت زوتی عرس کی صراط الذین انعمت علیہم نه نوې زمنګ دین موقوف ته هم په کتاب چغه متن شو هم پر رجالو باندې چغه سند شو تقی سے د دې زمانی لوی عالم ا اپوړه خټک تر اغله سیدا ساده هغه وخت کې دوره مشهورم نو شیخ الحدیث صاحب جمعات کیو کتاب الله صراط الذين انعمت عليهم سند کتاب الله وی چې دا رجال دی رجل دی ځینې خلک په دین حضور ورکی په حدیث باندې وی مړ امامان پکې ته چا راويستي دي اف الذين انعمت عليهم شیخ مصنوی کی ماهر او پلار نه جوړ دی نو زی ته وی چې ور شانار راوړه نغلاړ بازار کې یو سور غټ انار وکوتو او غیر راوړ ډیر ابلیسیان دی او شکل شکل د انسان دی پس بهر دستی نباید دادس هر سړی له ندی مناسب لاس ورکول چې ته لاس نیو کوي استاد نو عام منافق با موافق در نماز منافق د مسلمان سره مانځ کې شریک تا اجتماع وکړه دینی زه ام کوم مقابله لا عام منافق با موافق در نماز بحری استیزا بیامد نی نیاز دې مقابله لراغل دې عجزې لنه دې راغلې نو ګورئ فیدا صراط مستقیم کتاب الله صراط الذين انعمت عليهم رجال الله قران چا ترجل وی منعم عليهم نو کتاب الله بداغه نزدکای وبالجمله سورت فاتحی هغه سورت ته چې په دې کې اهمیت د دین هم دی د متن او د سند هم دی زمون شیخ رحمه الله مرجان کی دا خبره چې لیکلې ده نو معارف دا معارف ته مولانا مفتی محمد شفیع سي او غریب ما تاسو ته ویلو دی د ځان نه تعبیر کوي حدا د مولانا رومي خبره د ذکر کړی دا لا سانو انعمت علیهم چنعام کړی دی تا پاغوی باندې نعمت خاصه نعمت خاصه ما اوس اوی چې نعم د جنت نعم اخروی دنیوی روحانی کسبی یا انعمت علیهم استقامت بچواله د دشمن جنت تر سوال انعمت علیهم موصول سلا نسبت شوه دی ډیر لوی نعمت للتفخیم بس دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين